ګناه ته ګناه ویل دا ضروری دی که یو کس وي هغه نه ګناه وشي او دی په دې باندې اقرار کوي چې هغه مانه ګناه شوې ده او ملامت دی او پیمانه نو داسې کس ده ته بیا د توبې ویستو هغه توفیق ملاویږي او که یو کس هغه ګناه ته ګناه نه وایي چې ګناه ترې نه وشي دی مختلفې بهانې او هغه لټوي او ګناه ته ګناه نه وایي نو دا کس د کله چې ابلیس لعین دنا فرمانی وکا الله جل جلاله ټول فرشتو ته اسمان کې چې کومه فرشتي وي او ابلیس لعین ته د ته حکم کو او سجدو لآدم چې تاسو ټول آدم علیه السلام ته سجده وکړئ دا وخت کې دا د الله حکم وو فرشتو ته شوی او ابلیس هم دغه وخت کې اسمانونو کې ونه دلته هم دا حکم نو هغه وخت کې د الله جل جلاله حکم و چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو ټولو فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړه دا زمونږ په امت کې امت محمدیه کې د الله نه ماسوا بل چاته سجده کول دا حرام دي چون کې هغه وخت دا عمل جایز او دا د الله تعالی حکم وو سجده کول دغه وخت کې ضروری وو او فرض وو نو ټول فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړه ابلیس اونکه یوې غلطي وکړه د الله جل جلاله نه فرمانی وکړه ګناه مې وکړه او بیا چې کله الله جل جلاله دنه تپوسو کو ما منعك الا تسجد اذ امرتك چې کله ما تا ته حکم وکړو چې سجده وکړه نو ته څه څیز منع کې ته څه څیز منع کې د سجدې کولو نه نو ابلیس لعین دغه وخت کې بجا د دې چې پر خپل غلطۍ باندې نافرمانۍ باندې ګناه باندې د خپل مانتیا ښکارا کړې وي او معافي غوښتې وي د تکبر وکړو غرور وکړو او دلیلونه شروع کړه نو دا وخت کې د تکبر او غرور وکړ او دلیلونه یې شروع کړ د خپل غلطۍ هغه اقرار دا یې ونه کړ په خپل غلطۍ او ګناه او نافرمانۍ باندې وی خپې منتیا ښکاره نه کړه نو د هغې وجنا دا ابلیس دا ملعون وګرځېدو لعنتی وګرځېدو او آدم علیه السلام نه چې کله خطا وشوه الله سبحانه وتعالی په جنت کې دی د یو ونې نه منع کړی و چې دې ته به نږدې نه ځې نو آدم علیه السلام چونکې د ابلیس آدم علیه السلام سره حسد و نو آدم علیه السلام ته یې وسوسه ور واچوله بیا د هغه وسوسې د وجې نه آدم علیه السلام هغه ونې نه خوراک وکړو هغوی نه خطا وشو خو آدم علیه السلام په دې خپله خطا باندې خپېمان او ژړل وي نو الله سبحانه و تعالی بآدم عليه السلام تا عفو او معافی آدم عليه السلام پیمانو الله جل جلاله نه معافی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دغ دعاء آدم عليه السلام أولا أو الله جل جلاله نعم عافي نو الله جل جلاله دا وی توبه قبول کا نو انسان کامیاب انسان هغه دی چې هغه د خپل نیکه په طریقه باندې لاړ شي چې خطا او ګناه ته نه وشي د خپېمان شي الله جل جلاله نه معافي وغواړي او د شیطان طریقه د نه ځان بچ کی د ابلیس لعین چې کومه طریقه ده چې ګناه او خطا هم وکړه او بیا په هغې باندې کلک ولاړو ټینګ ولاړو دلیلونه ویل او تکبر او غرور کولو نو دغه ابلیس ملعون شوی دی لعنتی ګرځېدلی دی نو د دغه لعنتی په لاره باندې تلل دی نه ځان ساتل پکار دی